د خدای د رحمت او مهرباني نه نه امید کیږي مګر کافران او د دویم د پاره دلیل قول د باری تعالی دا الله یا لا یامنو من مکر الله الا القوم الخاسرون محفوظ او مامون ثابتول له عذاب د الله تعالی نه دا هم کفر ده دویمه مسله دی دا بیانوي دویمه مسله دی دا بیانوي چې تصدیق د کاهنه په هغه اخبار غیبی او کې دا هم کفر ده کاهن تاسو ته معلوم ده هغه چاته ویل کیږي چې هغه د غیب خبرې کوي د آینده حالات بیانوي چې په آینده کې به د سکیږي او د سیب کیږي نو یو سړی د کاهن ته ورغی د دې تصدیق وکړ دا هم له ایمان نه وتلی د کافر ده ولې وې ځکه نبی کریم علیه السلام ویل من اتا کاهننا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل الله تعالی علی محمد په معدوم باندې د شی اطلاق اطلاق کېدلی سي کنه نو اصل د مسلې کې اقوال مختلفو یو قول دا راغلی وو چې د شی اطلاق اغه صرف په موجود باندې کېدلی سي په معدوم باندې د دې اطلاق نسی کېدلی لکه دا د جمهور اشاعره او مسلک ده نو یغوی په استدلال کې هغه آیت مبارکه پیش کړی وو چې موږ دې انسان لره پیدا ک ولم یکو شیئا نو هیڅ شی هم دی نو نو الته دې شی اطلاق راغی په څه باندې په هغه شی باندې چې هغه موجود وی ولم یکو شیئا دی شی نو نو معلومه شولا چې ولم یکن موجودنا نو دې شی اطلاق هغه صرف په موجود باندې راځي په معدوم باندې د شی اطلاق نسی کېدلی دویم قول په دې کې دا دا چې نه شی راځي په معنا د مطلق معدوم سره نه په معنا د مطلق معلوم سره دریم قول دا دا چې شی ویل کېږي د لره ما يمكنو ان يعلم ويخبر عنه څلرم ویل کېږي شی په معنا د موجود سره دا څلرم قول د په نسبت غوړنه وو نو د راغې ردی ور باندې وکړه نو وی ویلې چې ول معدوم ليس بشيئنا معدوم دا له قبلې د اشیاو نه نه دا ځکه د شی اطلاق هغه په موجود باندې کېدلی سي معدوم هغه د دې مقابل او د دې ضد راغلی ده نو د دې وجنه په دې باندې به د شی اطلاق ناراضي بل مسله له معتقداتو د اهل سنت والجماعت نه ذکر کوي هغه ده بل مسأله دی دا بیانوي چې یو سړی دا هغه د مړي د پاره دعا کوله یو سړی دا په مړي پسې صدقه او خیرات کاو نو اوس د دې ثواب د مړي ته رسیږي او کنه د یای چې دا مسله مختلفه فی هذا په دې مسلې کې دوه قول دي یو قول د اهل سنت والجماعت دا دویم قول د معتزله و ده رائے د معتزله و ده چې یو یو مسلمان هغه د بل د پاره دعاګانې کوي دا هیڅ فائدم نه لري یو سړی مرس ورسه په یغب سي خیراتونه صدقې کوي دا هیڅ فائدم نه لري دلیل د دوی د پاره څه ده دلیل د دوی د پاره یو آیت مبارکه ده چې الله تعالی یو الله تعالی ویل دی چې کل نفس مرهونه بما کسبت او دویم الله تعالی ویل دی و الیس للانسان الا ما سعى او دریم ویل دی چې فیصله پنځ دی الله تعالی باندې نه بدلیږي نو کچیرته په دې دعا کې هغه دیغه د پاره خیر ورسیږي په دې کې تبديل د قضا د باری تعالی ده او تبديل د قضا د باری تعالی ده هم محال ده نو معلومه شولا چې دغه خیراتونه صدقه دعاګانې د نورو اعمالو د ثواب بخله دا د مړی ته هیڅ فائدم نه رسي پوه پیدره ذهن تم رسیږي کنه یو دلیل دا ویلې دا چې ګوره کچیرته دا فائدہ هغه د مړو ته ورسوي نو بیا خو معنی دا سوله چې د الله تعالی کومه فیصله وا پیغه کې تبديل راغی او الته قران کریم د دې ذکر کړی دا چې ما ما یو بدل القول لدی د ما په فیصله کې الله یې چې بدلون او تغییر نه راځي یو څوک په مړي پسې صدقه او خیرات کوي دا دی هغه د پاره هیڅ فائدم نه رسي د موږ د پاره دلیل دا ده چې په صحیح روایتو کې راغلي دي چې دعا د مړو د پاره فائدہ رسي او دویمه دا ده چې مونږ د جنازې مشروع شوی ده او تاسو ته معلوم ده چې صلات الجنازه سوا د دعا نه بل هیڅ شی نه ده نو که دسې وای چې په دې دعا کې د دې مړي د پاره پایده نه وای نو بیا په مانځه د جنازې کې پایده څه وه مأمونز د جنازې خو صرف د دې مړي د پاره دعا ده اللهم اغفر لحینا و میتنا نو دا خو خالص د دعا نه عبارت ده دا مخکې چې ذکر کیږي دا خو ورته آداب د دعا دي نو مونځ د جنازې خو فقط خالص او خالص دعا ده نو کچیرته دعا د ژوندویو د مړو د پاره مفیده نه وای نو بیا په مانځ د جنازې کې فائدہ څه ده دویمه خبره دا ده چې نبی کریم علیه السلام د دې متعلق ویلي دي چې ما من میت تصلى عليه امه من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه پیغمبر علیه السلام یې چې داسې یو مړی استنه چې په هغه باندې یو ډله د مسلمانانو راجم سي چې هغه سلو کسانو ته رسیږي هغه د دوی د پاره د دې مړي د پاره شفاعت او سفارش وغواړي الا شفع فيه مگر دا به مقبول شفاعت وي په حق د دې میت کې الله تعالی د دوی دا سفارش نه رد کړي پروردگار د دوی دغه شفاعت قبلې د دې مړي په حق کې نو چې کله دوی سفارش وکړ الله دې دوی سفارش قبول ک نو د دغه ژوندوی سفارش د دغه ژوندوی د عمل فائدہ هغه د مړو ته ورسېدا او کنه دارنګ یو بل روایت کې راځي صاد رضی الله عنه مور وفات شوه هغه نبی کریم علیه السلام ته راغی چې یا رسول الله د ما مور وفات شوې ده په هغې پسې زه صدقه او خیرات کوم نو د ما دپاره به کومه صدقه او کوم خیرات بهتري چې هغه ته ګټه ورسیږي د ما مور ته هغه ته ثواب ورسیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې او صحابه کرامو مسلمانانو ته عموما اغا دې اوبو زيات تکلیف ده مدینه منوره کې دې زمانه کې اوبه نه وي ته دسې یو کار وکه یو کوی وباسه ثواب په یغیب سی وبخه نو چې ترڅو پورې لدینه خلکو به استعمالوي غې ته به فائدہ رسیږي دا بهترینه صدقه ده نو بیا یغه هغه کوی وباسه او هغه مسماک په بیر او مساعد سره په بیر ام سعد سره چې دا دی سعد رضی الله عنه د مور په نوم باندې چې کوم کوی سلی سوی د صدقې د پاره دا هغه کوی ده نو کچیرته د سوی چې د صدقې نه فن رسولې خو پیغمبر علی السلام به سعد سه منع کړی وکنه چې د تا د خیرات یې ته هیڅ فائدم نه رسیږي نبی کریم علیه السلام ولې ورته ویلې چې بهترین ستا د پاره اوس وخت کې هغه بهترینه صدقه دا ده چې یو کوي وباسې چې تر څو پورې له دې نه خلک اوبه استعمالوي هغې ته به یې ګټه رسېږي او درېیمه دا ده که د یو عمل فایده هغه بل مسلمان ته نه رسېدلی د یو مسلمان د عمل فایده بل مسلمان ته نه رسېدلی نو بیا د دې روایت مبارکه مطلب څه څه چې نبی کریم علیه السلام یې چې کله په مقبره دی یو کلی بندې یو عالم یا طالب تیر شي نو الله رب العزت د دغه مقبره نه سلوي خرج عذاب پورته کوي اوس ګوره دی عمل دی طالب دی وجنه دی عمل دی عالم دی وجنه الله تعالی هغه مړو ته فائدہ ورسول کنه سلوي خرج الله رب العزت د دین عذاب پورته کوي نو که د یو عمل هغه بل ته مفید نه وای د یغه د پاره ګټه نه رسیدلای نو بیا د دې حدیث مبارکه مطلب څه ده کته یې چې الته معتزله او آیتونه ویل دي نو موږ یو چې د معتزله او آیتونه د دوی لپاره مستدل نشي جوړېدلی ځکه الله رب العزت ویلې چې فیصله د ما په نسبت دی بدلیږي نه نو د نه بدلیدلو نه بدلیدل دا منافی لنفع د دې عمل سره نه ده الله دې فیصله په یو شی باندې کړی وي د دې دا مطلب نه ده چې بیا دغه دې هغه نفع دې بنده ته ونه رسیږي ولې که چېرته دسې وای چې دغه فیصله هغه منافی د دې اسباب سره وای چې کوم اسباب خلک دې نفع او د ګټې لپاره مستعملوي نو بیا خو په کار دا و چې ارتکاب د دې اسباب له سره هیڅ چام نه کولای سره له دې نه چې ارتکاب د دې اسباب هغه اکمل الناس انبیاء علیهم السلام کړی ده یعنی موږ یایو چې الله کومه فیصله کړي نو دغه دعا کول او د دې یو سبب استعمالول چې هغه سره د بنده ته نه فورسيږي هغه د دې فیصله منافی نه ده هغه د دې فیصله منافی نه ده ولې کچیرته هغه د دې فیصله منافی وای نو بیا خو په کار ده ده چې دنیا کې چې څومره اسباب د نفع لپاره دي د دې ارتکاب او استعمال سره کېدل نه حالان کې اکمل الناس انبیاء علیهم السلام د دې ارتکاب کړی دا تاسو د خبرې په حقیقت پوه نه شوي ګوره موږ یو چې په دې فیصله کې د دې نه په دې وجه نه تغییر راتلای نو بیا خو یو سړی خوراکي بنده ته فائدہ رسیږي کنه په پیګی کنه یو سړی هغه د معیشت لپاره کاروبار کوي پیسې وګټي دته فایده رسیږي او کنه یو سړی د هغه اسلحه جوړي په دې سره د دښمن دفاع کوي نو په دې سره دته ګټه رسیږي او کنه نو کده سی وای چې په دې اسباب سره چې کوم نافع لپاره دی بنده دی بنده ته ګټه رسي په دې کې هغه تغییر دی فیصله لره راتلای نو بیا خو په کار دا ده چې د اسباب استعمال هیڅ هم نه کولای نه چا خوراک کولای نه چا چکا کولای نه چا کاروبار کولای نه چا اصلي جوړولای ځکه چې دا خو بیا الله فیصله کړي په هغه کې تغیر راځي خو معلومه سواله چې د یو سبب چې د هغه نفع بنده تر رسیږي دا منافی دي د قضا د باری تعالی سره نه ده ونه پیدل چې په هغه کې بندګانو ته خیر رسیږي هغه د فیصلې د الله تعالی منافی نه ده په دې سره د الله په فیصلې کې تغییر نه راځي ولې که په دې کې د الله په فیصلې کې تغییر راتلای بیا د دغه اسباب استعمالولو کې څه ګټه و یې کنه نه نو حالان کې اکمل الناس نبی کریم علیه السلام د دې اسباب ارتکاب کړی کنه پوه کېدل او کته چې کل نفس مرهونه بما کسبت هر نفس غاڼه کړی سوی د خپل عمل باندې مګر یې ټیک ده هر نفس په خپل عمل باندې غاڼه ده خدا خو دا مطلب خو نه ده کنه چې فائدہ نه ورته رسیږي د دې په خپل عمل باندې غاڼي دیغه سره سره دی بیا هغه دی دی نفع دی یو عمل انسان دی عمل هغه دی بل انسان ته ورسیږي نو ګاڼه کېدل دې ده په خپل عمل دا منافي له دې سره نه ده چې هغه د بل د دعا یا د بل د عمل یا د هغه بل د صدقې ګټه دې ته نه رسي دا د دوی لپاره مستدل نه ده او کته یې چې قران کریم دا ویلې چې الیس للانسان الا ما سعى د انسان د پاره خپل عمل ده د بل عمل د ته ګټه نه رسي نو مګیوي چې صاحبہ الیس للانسان الا ما سعى دلته مراد له انسان نه انسان کافر ده چې کافر انسان ته به صرف هغه وی چې د کوم عمل کړی دا دیغه بدله به الله ورکړي او مؤمن د ته د خپل عمل ګټم رسیږي مؤمن د ته هغه د بل د عمل ګټم نه رسیږي په پیدل نو لنډه خبره سره چې صدقه جنو مړو ته ګټه رسي صدقه او دعاګانې جنو مړو ته ګټه نه رسي کافر ده کنه ټول ورځ خیراتونه پسې کوه دعاګانې ورته کوه هیڅ فائدہ نه ورته رسي اما مؤمن یغه ته ګټه رسي اوس خبره صفاسه چې څوک یې چې ګټه نه رسي نو دیغه د خپل مړو تشبیه چا سره کړی ده نو خبره ده اسو صاحبانو چې وليس للانسان الا ما سعى د دې نه مطلب څه څه چې مراد له انسان نه انسان کافر ده چې د کافر د پاره بوي ليس للانسان نست د انسان کافر د پاره الا ما سعى الا ما عمل چې کوم د عمل کړي بس هغه به ورته د بل د عمل ګټه کافر ته نه رسي خو خو پیدا نه دویم جواب دارا چې دغه خبره چې د هر انسان لپاره په خپل عمل کافی وي دا خبره هغه د قوم د ابراهیم علی السلام او دیغو سره مختص و اما د موږ په امت کې مسله دا ده چې سړی ته خپل عمل هم نافع ده او د بل مسلمان عمل هغه د دې لپاره خیر ګټه رسي په پیدل خپل د تلاوت کا و دام ګټه ده وفات شو یو سړی ختم وکړ تاسو ثواب وباکه دام ته لپاره نه فدا تاسو په دې پوه شئ کنه او دریم جواب دا وکئ چې ليس للانسان الا ما سعى اصل کې الله تعالی چې بدله ورکې دي د لپاره دوه صورت دي یو دا چې الله تعالی د بندگانو سره د عادل معامله کوي او دویم دا چې الله تعالی د خپل بندگانو سره د فضل معامله کوي نو کمن جهه العدل واخله هر انسان ته خپل عمل رسیږي او کمن جهه الفضل واخله نو بیا د دې لپاره خپل عمل دا هم مفید او دا رنګ دی یو بل مسلمان عمل هغه د دې لپاره بیا هم مفید اټیر خو جواب ده چې اصل کې الله تعالی چې بدله ورکې دي د لپاره څو صورت دي دوا یو دا چې الله تعالی د هر بنده سره د عادل معامله وکړي دویمه دا ده چې الله رب العزت هغه د فضل په بنیاد باندې فیصله وکړي نو که من جهه العدل واخلي الیس للانسان الیس للانسان الا ما سعى او که من جهه الفضل واخلي نو له ما سعى د دې لپاره بیا هغه د چې دی عمل کړی دا او عمل له غیره یا بل د دې لپاره عمل کړی دا صدقه یې کړې ده خیرات یې کړی ده او دعا یې درته کړې ده هغه به تاسو ګټه رسي او یا څلرم جواب وکئ چې الله یې سل الانسان الا ما سعى دا سعا په معنا دی نوا بند ده سعا په معنا دی نوا بند ده الله یې سل الانسان الا ما نوا د انسان لپاره هغه څه ده چې دې نیت کړی وي انما الاعمال بالنیات مدار د ثواب د عملونو په نیت باندې ده کنه د برابر والله به ثواب درکې او کنه د برابر نو دا د دوی لپاره لسره مستدل ده نه یا د غلیل انسان کې پنځم جواب وکي چې د علام په معنا د اعلی بند ده نو معنا دا ده و الیس علی الانسان الا ما سعى لپاسه چې وبال تمامېږي هغه په انسان باندې هغه شی د چې دی عمل کړی وي وبال چې په د باندې تمامېږي دا دی هغه څه چې دی عمل کړی وي د بل په ګناه باندې دی نه نیول کېږي په پیدل ا د خیر اعمال سره نو هغه که د خپل کړي ويم د ته ګټه رسیږي او که یو بل چا د دې لپاره وکم نو دې زه ګټه ته رسیږي په دې خبره باندې پوه شئ نو مسله دا سو مسله دا سو چې ژوندوی د مړو د پاره دعاګانې کولې ژوندوی په مړي په صدقې او خیراتونه کول نو د دې ثوابونه د مړو ته رسیږي په دې کې د دوی د پاره ګټه او فایده موجوده ده لا کما قال به المعتزله دی یو قول مردود او باطله د اهل سنت والجماعت سره هم الله قول دا راجح څه د مسلې په حقیقت پوه شو. وليأس من الله تعالى كفرنا وميدي الله تعالى كفر دالي أنه لا يأس من روح الله زكاننا وميدكي جيل رحمة دي الله تعالى إلا القوم الكافرون مگر كافران والأمن من الله تعالى محفوظ کیدل له عذاب دی الله تعالی نه چې ماته خدای عذاب نور نه راکوي کفرونه نو دا هم کفر ده لانه لا یمن ځکه نم په امن باندې کیږي من مکر الله لا عذاب دی الله تعالی نه الا القوم الخاسرون فان قیل که څوک یې په اعتراض کې دا سوال راځي سائل یې چې ګوره د معتزله مسلک دارا چې عاصي هغه به د دې ګناه د وجنه جهنم ته ځي نو چې د سړي عقیده دا شو چې ګناهګار دوزخي ده خدا دې خدای دې رحمت نه امید نه سو یا اسرانه غي په پیدل او دویمه دویمه دا ده چې دوی یې چې مطیع دا به په دوی اصحاب العدل ځانو ته یې کنه چې چا ګناه وکړه جهنم ته بځي او چې چا طاعت وک جنت ته بځي نو دغه طاعت چې چا طاعت کړی د جنت ته تلل دا امن له عذاب دی الله تعالی نه ده کنه او د ګناهګار جهنم ته تلل دا یأس او ناامیدي له رحمت الله تعالی نه ځکه نه بیا خو په کار ده چې معتزله کافر سي حالان کې دیغه د تکفیر مګه قائل نه یو نو دی راغی لدینه جواب وکړه چې نه یو سړی د ګناه کوي خو لیکن د ګناه سره سره دی د خدای د رحمت نه امید نه یا اصل سره لازم نه ده یو سړی د هغه طاعت کوي د دې سره سره هغه امن له عذاب دی الله تعالی نه د دې سره لازم نه ده نو د دوی ټیک ده د عقیده ده خو نه یې اسره غلای ده او نه امن راغلی ده نو لدی وجنه معتزله او تکافر نه ویل کیږي فإن قيل کڅوک یې په اعتراض کې الجزم یقین کول عقیده ساتل په دې خبره باندې چې ګناهګار ده په جهنم کې دا یاسو من الله تعالی دا نه امید ده الله تعالی نه وبأن المطيع يكون في الجنة او بل دا چې تابعدار هغه به په جنت کې وي امن من الله تعالی دا امن د جانب دی الله تعالی نه فيلزم ان يكون المعتزلي نو بیا خو لازم او ضروری خبره ده دا چې معتزلي دي کافر وي که مطيع وي او که عاصي وي ځکه یا امن ده یا یا آیس ده لقواعد د اهل سنت نه ده چه هغه تکفیر د اهل قبله ونه کوی قلنا موږ یایو چه دا نیه اصلا امن دا لانه علی تقدیر العصیان ځکه په تقدیر د نافرمانی بندی لا ییأسو دی نا امید نه وی له دی نه ان یوفقه الله تعالی چه الله توفیق ورکی لپاره د توبی او لپاره د عمل صالح ولا وعلی تقدیر طاعته او په تقدیر د طاعت بندی لا یأمنو نو دی محفوظ نه وی له دی نه ان یخذله الله تعالی چه الله یې وښویوی فیکتسب المعاصی نو دی ارتکاب د معاصیو وکی وبهذا یظهر الجواب په دې سره جواب معلوم سه عما قیل دی هغه نه چې ویل کېږي معتزلي چې کله کبیره وکړي لزما ان یصیر کافرا پکار دا ده چې کافر وګرځي لیأسه ځکه دی نا امید سه من رحمت الله له رحمت دی الله تعالی نه ولي اعتقاده او بل د عقیده دا راغله انه لیس بمؤمن نه چې دی مؤمن نه ده وذالک لان لا نسلم جواب څنګه ظاهر څه وی لان لا نسلم ځکه موږ نه منو ان اعتقاد استحقاق النار چې عقیده د استحقاق د جهنم یستلزم الیاسدا مستلزم ده نا امیدی لره و ان اعتقاد عدم ایمانه او بل دا چې عقیده د عدم ایمان چې تفسیر راغلی دا په مجموعه د تصدیق او اقرار او د اعمال سره بنا ان علی ان انتفاء الاعمال چې په دې سره نفي د اعمال راځي یوجب الکفر يوجب الكفر هذا خذ هذا والجمع بين قولهما نو جمعوالی په ما بین د قول د دوی کې چې لا یکفر احد من اهل اهل القبله نه کافر کیږي یو تند اهل قبله ونه او بیا ویل دي چې کافر دا غڅوک چې هغه قائل دي په خلق القرآن باندې او او استحالته رویت او یا رویت د الله محال ګرځوي او سب شیخین یا شیخین ته کنزا کوي او یا لعن کوي په شیخین باندې و امثال ذالک او دې ته کافر یې دا لګ مشکل ده دا لګ مشکل ده محشی تر جواب کړی دا چې د اول قول دی بعضی اشاعره ودا او دویم قول هغه دی بعضی اخرو دا که یو قول کې دا دواړه خبرې جمع وي بیا سینو وتصدیق الکاهن بما یخبره عن الغیب تصدیق د کاهن په هغه باندې چې خبر ورکوي له امور اخبار غیبیه ونه دا کفر ده لقوله علیه السلام ځکه نبی کریم علیه السلام ویلي دي من اتی کاهنا یو سړی کاهن ته راغی فصدقه نو تصدیق یې وکړ د ده بما یقول په هغه باندې چې دی یایې فقد کفر نو ده کفر وکړ بما انزل الله په هغه څه باندې چې الله رالیږلی ده په محمد صلی الله علیه وسلم والکاهن هو الذي، کاهن هغه ته ویل کیږي یخبر عن الکواین چې هغه د هغه امورو نه چې ثابتیدونکي دي په آینده زمانه کې د هغې خبر ورکوي ویدعی معرفة الاسرار او دی دعوه کوي هغه د شناخت د هغه پټو اسرارو د رازونو ومطالعة علم الغیب او د اخبارو د علم غیب وکان فی العرب وو په عربو کې کاهنان یدعون چې هغو به دعوه کوله د معرفت د امورو فمنهم من کان بعضی له دوی نه هغه و یزعمو چې دوی غوی عقیده وه ان له رئیا چې د دوی دپاره یو جاسوس ده من الجن له پیریانو نه هغه ما ته خبر راوړي او پیریان تابع دي یلقا الیه الاخبار هغه دوی ته اخبار پیش کوي ومنهم او جن له دوی نه هغه کان یزعم چې د هغوی عقیده دا وه انه یستدرک الامور چې دی ما امور معلوموي بفهمنا په هغه پوه سره اعطي اعطيه چې د تور کړی سوی دا ول منجم اذا دع العلم نجومي سړی چې کله دعو کې د علم د علم په حوادث آیت او بندې اتیو بندې چې را روان وي نو دیم په شان د کاهن بندې دا وبالجمله خلاصه د خبره دا دا العلم بالغیب امر بالغیب دا د سیو امر دا تفرد به الله چې په دې سره الله تعالی یوازې ده لا سبیل الیه للعباده بندګانو ته علم غیب نسته الا باعلام منه البته الله تعالی که چاته د کوم غیب خبر اطلاع ورکړه البته دا کېدای شي نو د دین علاوه چې خدای خبر ورنکي علم غیب د الله تعالی خاصه ده د بل چا لپاره نسی ثابتېدلی او یا الله تعالی الهام کی په طریقې د معجزې کرامت سره او ارشاد نه للاستدلال بالامارات یا سړی لار پیدا کی یو دلیل لره په علامو سره په علامې سره یو خبره معلومه کی چې د سکی نو دا علم غیب نه ده په پیدلې فيما يمكن فيه پیغه کې چې هغه امکان راغلی وي ذالک د دې خبرې ولې هاذا لدی وجنا په فتاوا کې دا مسله راغلی ده ان قول القائل څه خبره دې وي يونکي عند رويت حالت القمر په وخت د هغه شپول د سپګمۍ کې د سپګمۍ نه کله کله زیړه لیکه تاوسي تاسو چیرته کتلې کنه موږ شپول ورته تاسو څور دی ها ها نسته دا دا لغت پسې نه نور څور ته عبدالحمید صاحب څور ته ها نه لیدل هم ده کله کنه نو دا عامه مشهور ده چې کله دا تاوسی کنه باران کیږي نو کدا په دې طریقې کوله چې حالت القمر ولیدله نو دوی ویلې چې بس ماته علم غیب ده باران کیږي دا کفر ده او که داسې ویلې چې دا نخه دې دې ده چې دا تاسو عموما باران کیږي دا دې دې نخه ده نو دې سبب ته نسبت وک او نخه ته نسبت وک دا علم غیب نه ده داوه د علم غیب نه ده کړي نو دغه حالت القمر چې سړی وویني که داسې ویلې چې زه عالم الغیب یم نو ماته د غیبی علم ست باران کیږي دا کفر ده او که د سی ویلې چې نه دا علامه خو معلومه شو کېدای شي باران وشي یا باران کیږي نو دا بیا کفر نه ده هم ولهذا لدی وجنا ذکر سوی دی په فتاوا او کې ان قول القائل چې قول دی قائل په وخت لیدلو دی هغه شپول دی سپګمې کې به کونه مترنه په کېدلو دی سره چې باران د مدعين علم الغيب چې دی دعوه کوون کې دی علم غیب لا بعلامته علامه نه ګرځي دی باران کفرنا دا څه والمعدوم ليس بشيء دا د رد معتزله د پاره یې والمعدوم ليس بشيء معدوم هیڅ شی معدوم ته شی نه ویل کیږي ان اريد بشيء کچرته مراد لشي نه ثابت او متحقق وي په خارج کې علامه ذهب اليه المحققون لکه دې ته جمهور اشاعره هغه ذهاب کړی ده من ان شیئیته چې دوی ویلي دي چې د شیئیت تسابق الوجود والثبوت هغه برابر ده له وجود او له ثبوت سره والعدم يرادف النفي عدم مرادف د نفي ده فهذا حکم ضروري دا خو بدیهي خبره ده په دې کې خلاف نه ده کړی صرف معتزله او چې هغه قائل دي په دې باندې چې معدوم هغه ممکن او ثابت فل خارج ته ویل کیږي او کچیرته مراده وي چې معدوم لا يسمى شيئا دا په شي سره مسما کیږي نه نو دا بحث لغوي دا مبنيونه نو دا بنا سوی دا په تفسیر د شی باندې به انه الموجود او المعدوم چې دا موجود ته ویل کیږي که معدوم ته ویل کیږي او کدی ته ویل کیږي يصلح ان يعلم ويخبر عنه فالمرجع الى النقل نو په دې کې بیا رجوع کول اغه نقل دا اغه لغت ته وتتبع موارد الاستعمال او تلاش د مواردو د استعمال د دیتا چې دا بیا په مختلفو معناګانو باندې راځي نو څلور اقوال ما په دې کې نقل کړه چې یا په معنا د موجود ده او یا په معنا د هغه ضد موجود ده مع نه نه یو دا چې شی په معنا د موجود ده دویم دا چې په معنا د معلوم ده او دریم دا ده چې دا راځي په معنا د څه باندې ما يمكن ان يعلم ويخبر عنه او د معتزله او قول دا ده چې نه په معدوم باندې د اطلاق کېدلی شي وفي دعاء الاحياء للاموات په دعاګانو د ژوندوي کې د مړو لپاره او صدقتهم او په صدقې او خیراتونو د ژوندوي کې د مړو لپاره اي صدقه الاحياء عنهم چې صدقې کوي د دې مړو له طرف نه نفع لهم د دې مړو لپاره فائدہ ده خلاف للمعتزله خلاف ثابت د لپاره د معتزله او تمسکن چې دوی دلیل نیولې ده په دې خبره باندې چې ان القضاء لا يتبدل د الله په فیصله کې تغیر ناراضي او کل نفس مرهونه هر نفس هغه غاڼه سوی دا بما کسبت په عمل د بندې والمرء مجزيونه او هر بنده ته په بدله ورکول کیږي په عمل د سره دا تعبیر کړی دا د هغه ترجمه ذکر کړي مفهوم ذکر کړی دا د قول دی باری تعالی چې الله یسل الانسان الا ما سعى والمرء مجزي بعمله هو په دې ولنا موږ د پاره ما هغه دا ورده په حدیث صحیح چې هغه په صحیح روایتو کې راغلي دي ما ورده په حدیث صحیح چې هغه په صحیح روایتو کې راغلي دي من دعا الى الموت دی هغه دعاګانو نه د مړو د پاره خصوصا خاص کر په منځ د جنازې کې وقت توا توارثه سلف او دا نقل متوارثه او متواتر راغلی دا له سلف صالحین نه فلو لم یکن کچیرته نه وای د هغه مړو لپاره په دې کې پیدا لما کان له معنا نو بیا په منځ د جنازې کې پایده سو وقال عليه السلام حالان کې نبي کریم عليه السلام ویلي دي ما من میتنا نست د سیو مړی تو صلی عليه امه من المسلمین چې په هغه باندې مونږ د جنازې یو ډله د مسلمانانو کې چې هغه سلو کسانو ته رسیږي كلهم يشفعون له چې دا ټول د لپاره سفارش وکي الا شفع فيه مگر د دوی شفاعت شفاعت او سفارش به پدې کې قبلولې سي وان سعد ابن عباده د سعد رضی الله عنه منقول دي انه قال د وویل نبی کریم علیه السلام ته یا رسول الله ان ام سعد ماتت د خدای پیغمبر مور مې مړه شوې ده د سعد مور مړه شوې ده نو فای صدقه افضل زه خیرات چې کوم نیت میکړی دا اوس کوم خیرات ماته خده چې هغه ته ګټه ورسیږي نو فقال پیغمبر علی السلام ویل الماء یو کو یو باسه ودای ولی ورته ویل ویل قله الماء فی المدینه دغه وخت دی وبو ضرورت وو په پیدل فحفر بیرنا نو یو کوي او بس وقال وی ویله هاذا لام سعد وقال عليه السلام نبی کریم عليه السلام ویله الدعاء يرد البلاء دعاګانې دا هغه مصیبتونه د فقې وصدقه تطفئ غضب الرب او صدقه د خدای غصه سړی وقال عليه السلام نبي کریم عليه السلام ویلي دي ان العالم والمتعلم عالم او طالب اذا مر على قريه چې کله په یو کلی باندې تیر سي فان الله يرفع العذاب عن مقبره تلك القريه نو الله عذاب پورته کوي له مقبره د دې کلی نه 40 يوما سلوي خرزه والاحاديث والاثار فی هذا الباب احادیث مبارکه اثار په دې باب کې اکثر من ان تحصى هغه د شمیر د حد نه وتلې دي نو که اسی یو څوک سترګې په پټي پټي وي کنه ستې به تلمرم نه